نظریاتی او فکری جنگ تویل کی لکه جنگونه دو قسم یو عسکری میدانی چې هغه توره د تورې سره ټکراوي په نتیجه کې قتلي علاقی ملکونه مادی وسائل قبضه کی فکری جنگ دا د افکارو د نظریاتو ټکروي د تهذیبونو جنگ د دې په نتیجه کې افکار نظریات بدلی تهذیب بدل شي دلته د مادي وسایلو ملکونو علاقو د قبضې مزه په فکر نظری خیالات باندې قبضه راځي او دا جنگ ډیر خطرناک دی تقریبا اسی فیصد جنگ دا نظریاتی کی دا روشی بیس فیصد دا میدانی یا بلسو کی نحو فیصد لسو کې نه دا دغه نظریاتي فکری جنگ دی چې نن سبا وتا میډیا وارمه ویل کی او دا یو حصہ په لسو کې دا میداني د دې نظریاتي او فکري جنګ پنځه مرحلې یو صلیبي جنګ دویم استشراق دا صلیبي جنګونه په دې کې د دوی شکست دا د فکري جنګ بنیاد نو بیا دوی مستشرقین پیدا کړل د مستشرقینو په ذریعه خپل افکار تهذیب د اسلام مطالب شکوک شبهات پیلاول شو بیا استعمار قبضه د ملکونو شروع کړه ملکونه نیول د مسلمانانو او چې ملکونه ونیول نو بیا یې کې ردت شروع کړو مسلمانان مرتد کول اسلام نه اړول نن سبا چې کوم فکری جنگ شروع دی هغه عالمی سطح اختیار کړی دغه ته علمگیریت وي انګلیش کې ورته ګلوبلایزیشن وي نن سبا مسلمان ګلوبلایزیشن او علمگیریت په ذریعہ والی کی یعنی مخکې چې د علاقو علاقو سطح خبرې وي اوس عالمي کار شروع کړي ځکه د مسلمانانو نظریه داوا بین الاقوامی انقلاب عالمی انقلاب عالمی حکمرانی نو د هغه مقابله کې دی بل عالمی نظام جوړ عالمگیریت جوړ دا لنګیریت او دا ګلوبلایزیشن نن د دې فکری جنگ او نظریاتي جنگ شکل دی دی وخت کې دا جنگ زمو خلاف شو او دی وخت کې دا دی انتها ته رسیدلی نو دا پنځه مرحلې دي دا مسې مختصر تعارف او تورور سو دی یو یو تفصیل کوو اول صلیبی جنگونه صلیب د عیسایانو د مذهبي نخې ته وایي دا کراس دا سوي دا صلیب د دې په دې کې یو څو وغیره باندې دا سې کراس نشانی دلته اوسم ګرجم کو کته که ګرجنی د دې عیسایانو کورونه وغیرې د جمعداران په دې داسې کراس لګو داسې یو تخته لرګې داسې یو بل به داسې لګولي دا کراس یا تاسو کتلی یو زمونی حلال احمر دی حلال احمر عربی سطح باندې تنظیم دی د مسلمانان عرب چلی دا سی د سری شاید چان سور چان او یو کله کله بعضو ایمبولنس وغیره باندې بل یو نشان شرخه دا جمع غونډي دا دا ریډ کراس دا کراس در اصل دا دا صلیب نشانی دا خدا کرخه ولو د کړي نه صرف جمع پشان چول دا د اقوام متحده د لاندې چلی دنیا کې د میډیکل حواله سره خدمات ادا کوي ریډ کراس د دې انسانانو دی د دې مقابله کې بیا مسلمانان عرب راوړل شو ناوي هلال احمر جوړ نو کله کله د دې دواړو اشتراک کوي باید ځکه ملکونو کې حالات راشي نو مشترک طور کار کوي نو کله بیا هلال احمر نشانه وي او ریډ کراس ده نو مطلب هغه دواړه ادارې خو بهرحال دا کراس دی دا چرخه ده دا صلیبي نشان دی صلیب موږ اصولو کې ویل د عیسایان مذهبي نخا یو عقیده باندې بنا عقیده دا ده چې عیسی علی السلام نعوذ بالله باندې شي دا یو باطل عقیده نه نشانی دا د عیسایت نخا بس د عیسایت پہچان نخا صلیب دا کراس دا چرخه د تسلی او د دوی پادریان کومو قتل مذهبي مليان یا د دینن سبا پاپایرون دی پاپایرون دا د ټول عیسایت غټ مشر دی مذهبي په روم کې ویکټن سټي کې اټلی کې دا دای مقدس ځای او د دوی مغربي کنيسه مغربي چرچ عالمي سطح روم کې ده د کوم دي د پخوا زمانه کله چې د عیسایت غلبه راغلی ده د عیسی علیه السلام نه بعد دوی حکومتونه جوړ کړي دي نو دا روم د دوی مقدس ملک دی مذهبي طور هلتنا دوی د حکومت اقتدار آغاز کړی تر دې چې حدیثو کې کوم راځي هرقل د دې عیسایانو بادشاہ د نصاراو نو هرقل په وخت کې لکه د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام زمانه نه مخکې د دوی مرکز سره او حکمرانی دا روم کې و نن سبا وته ایټلی و ایټلی کې دا زیره ویکټن سټی د ویکټن سیټي د ردي ډېر مذهبي مرکز دی، داسې حیثیت یې دی لکه زموږ چې مکه ده، نو هغه کې هغه مذهبي مشر ناست دي، عالمي اته دوی پاپای روم وایي، پاپای روم پاپای روم د دوی داسې حیثیت لري لکه پوره پیغمبر خدا د دوی اصل مشتهي دي، عالمي سطح غټ مشتهد د پاپایو چې ایله پوره اختیارات ورکړي د حلال او حرام پاپای روم اختیار لري سه حلالي سه حرامي نو د اختیار وتشته هغه پاپای روم هلته بدلیږي را بدلیږي یو مرشي بل هغه پاپای روم تصویر چرته وګورئ یې د پادریانو علاقې پادریانو نو دی بغاړه کې یو امیل زنجیره چولی پای کې بدا کراس دا د دې نه خې د عیسایت د مذهبي خلک یې چی پادریان یې چی پاپای روم یې چولی زنجیر دی او پای کې کراس دا د دې مذهبي نه دې ته صلیب وایي او صلیبي جنگونه څه ته وایي صلیبي جنگونه د اسلام خلاف د مسلمان خلاف چې عیسایت دنیا ته جنگونه شروع کړي دقه ته صلیبي جنگونه وایي او دا صرف د عیسایانو جنگ ته نه وایي چې عیسایان زموږ سره جنگ کوي اسی خو جنگونه ډیر کوي او کی عیسایت دنیا خو کم جنگ چې د مذهب په نومي پای کې قیادت مذهبي خلک کوي پاو پاو پادریه کوي او سونه فوجیان چې جنگ لراځي ناغي باقاعده په جنگ کې دغه سلیمونه غاړه ته چوي یې په لباس باندې ودا کراس نشان دغه د صلیبي جنگونه وي دا صلیبي جنگونه دوی شروع کړي دا صلیبي جنگونه د دوی دا 1085 عیسوی نه 1291 پورې د صلیبي جنگونه شي دو صده تقریبا دا جنگ چلی دی سونه جنگ شوی دوا صده د عیسایت دنیا د مذهب په نوم زموږ د مسلمانانو خلاف جنگ کړو او څنګه جنگونو سي اهدافو سم قاصد او برسو وای روان دي خدا سریبی جنگ د دې لپاره چې عیسایت دنیا ناکام شو یهود خو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې شکستونه وخوړل او ذلیل او خوار شو ایم دشمنان شو د اسلام او بیا روستو روم د دوی لوی مرکز د نبی علیہ السلام په دور کې هرقل او دا د چې دعوت نامه ورسیده خدر یې وکړ احترام یې وکړ ایمان یې راوړل بخاری کې واقعا د اقتدار تیاری ایمان ښکارانه کې یې خو پوره تایید کړ ویلو بالکل ابو سفیان نے تاسوونه کړی لس سوالونه جوابونه شوي حدیث حرقل کې بخاری کې باب الوحی کې راځي او دا جوابونو نه بعد چې ابو سفیان ورته کوم جوابونه وې د سوالات نو به تایید کړي په یو یو سوال کې د پیغمبر تایید کړي او چې دا دغه سیدا ته چې وې نو دا چې کوم ځای ولاړې او وخت قدس ته راغلی لکه د روم د لاندې د بیت المقدس شام پورې راټوله ځمکه وه ډېر لوی سلطنت سپر پاور هغه وخت کې یو ایران او دویم روم فارس او روم نو دا زه چې کوم ځای ولاړ یم زما د دې خپو د لاندې د ځمکې حکومت به هم د ده شي په دې به هم د ده اقتدار وي ځکه زړو کتابونو کې د کتلي پیغمبر له الله تر شامه پورې حکومت ورکړ نو عوام او دارن د سنټ اسمبلی کم خلق وای خلاف شي یو پوښ جوړ دی ایمان وروړي نه مراد آباد چلے دروازو ته منډه کې خود دروازه مخکې نه بندې کړې وي پوي وو خیال وته نه راوا پښه مړه ما په کپلا ما چې تاسو نه په خپل مذهب کې لګي بس زم پر خپل مذهب نو هرقل شام ته بیت المقدس ته په دوره راغلی چې هغه خط و ده ته ملو شو او بیا دې تللی دی روم ته خو تبوک کومه غزوه چې شوې غزوه تبوک دا اصل د دې خلاف د دې بیا څه حرکت شروع کړ رومیان یعنی د دې حکومت د روم هغه هغه چې ده د مدینه باندې د حمله اراده و وجدا و چې دتا نبی علیہ السلام بار بار بار بار فتوحات وکړه دوی سره یې راشه چې اسنه د شام طرف ته مخنیش دوی بیر بیر فوج تیار چې په مدینه ورځو نبی علیہ السلام ته پته ولګي نبی علیہ السلام اراده چوم ورشو نبی علیہ السلام تبو غزوه لته او جنگ ورشو ایته چې پته ولګي چې په لوی حرکت شروع او دیم غټ پوچ راوس نه یې بس واپس نو غزوه تبو کې باقاعده جنگ نه شي وای تقدید لري لکه نبی علیہ السلام په وخت کې جنگ لراغلی او جنگ شوی نه تبوک په موقع البته روس ته بیا بل جنگ د روم خلاف نه راشي ابو بکر صدیق رضی الله عنه صدرون فارس خلاف دستی لګلی دی خو پورا کار وشو د عمر رضی الله عنه دور کې بیا روم او فارس فتح شو دی د فتح نه بعد بس د عیسایت دنیا غوسه نور هم زیاته شو دی بیا مغلوب شو سلطنت یې ختم شو صرف دوی قسطنطنیه کې قسطنطنیه کې بیا دوی پاتې لکه د دوی دو مرکز و د عیسایت دنیا یو ته به مشرقي کلیسا وي دویم ته به مغربي کلیسا وي مشرقي کلیسا قسطنطنیه نن سبا ترکیه او استانبول نن سبا چې دوی بردگان دی او جماعت سو کاله مخکې د عدالت په ذریعه باندې آزاد آیا صوفیا د آیا صوفیا دراصل هغه مشرقي کلیسا و چې د د عثماني سلاطینو عثماني خلافت نمخ کې عثماني سلطنت بیا رسو خلافت ته منتقل شو نو هغه عثماني سلاطینو کې یو دی محمد فاتح یو ډېر لوی سلطان او سلطان یې هغه فتح کړ نو چې فتح یې کړه نو د دوی دا ګرجا وبکې مشرقي کلیسا غاټ مرکز دی دې داسې عزیت لکه مکه او مدینه هغه روم والا مغربي کلیسه داسې والا که مکه او دی داسې والا که مدینه زموږ چې څنګه د حیثیت نو محمد فاتح دوی ته ووې هلکه دا ګیرجم را باندې خرڅوی نه لکه دا تاریخ دی دروغجن چې دی ته په زور نیولی وګوره کلیسه چې دی جومات کړی ناو زمون په مذهب کې داري چې د غیر خلکو مذهبي عبادت خانه با روانولي ونشي او د آزادي وي دا عمر زنان هم داسې کړو او دا پروپاګاندا اصل کې د عیسایت مذهب کې کوئی جیبه خبره نن د غیرت او ادا دا چې د عیسایت په مذهب کې د خپل عبادت خانه خرڅول شي او اسلام کې اسلام کې چې په یو ځای جمعات شو نو د قیامت سبا پورې بسي جمعات د دې په مذهب کې مذهبي عبادت خانه کې تبدیلی مراد دي شي او خاصې نه شي اوسم یورپ کې امریکا برتانیا کې د دوی ډېرې کلیسې او ګرجی داسی چې هغه اوس مسلمانان دي په پیسو والی هغه نه جمعه جوړ کې اوس هم خرڅي اوس هم دي لګیا دي خرڅول نو هغه مسله خو ته معلومه او محمد فاتح ته چې دا خلک خو ګرجی خرڅي نو محمد فاتح سلطان وته وي پادنیانو درکه خرڅوي چې د نوایو پادرانو مادرانو یاسین زمګر سلاړ راشه خرچي په جیب ته ورایش نو دا مشرقي کلیسا محمد فاتح په پیسو ته غسته دې پیسې ورکړي باقیره معاهده شوه دوی خرڅ کړه نو چې خرڅ کړه نو محمد فاتح باندې باندې جماعت جوړ جماعت دا جماعت دا آیا صوفیا بیا کماله تا تور چراغه سیکولر سره ناغه بیا دا سی وکړه چې بیا د دې دا کنيسه حال برحق بر حال برقرار چې نو زړه دا وینا غسته شوی زه دا مونږ کنيسه نو بیا دا غنه بعد مسلمانانو په دې کې سونه می سونه واچو نو دا بند شو بس دا باندې جمعه کې نو کلی سي دي کې وګورئ نو نو بیا دوی وردګان دي په کیسو کو عدالتونو کې نو عدالتي تو دا ډېر روخیا سره ایو کار په زور نه کوي هغه د آئین او د دستور او د عدالت په لار کوي خبره قانوني کوي چې سبا له بیا پیرانی شي نو قانوني کولو لپاره عدالت کې په کیس وکړو او هغه کیس دی وګټه نو آزاد کې بیا نو جمعه دې کو بیا دا کیسه سمخ کې ورو کې شوی بس وکاله دا اصل د دې غمشرقي کلیسا مغربي کلیسا اوس هم دوی سره ویکټن سټي کې چې کومه هغه مغربي ده نو بهرحال خبره هم دا کوله چې د عمر جلانو په دور کې روم فتح شو نو د دوی غیظ او غضب او غصه زیاته شو کولی سنو شو خو منصوبې به جوړولې چې کله ولې مسلمان نه انتقام وایي نو موږ ملکونه ونیول دغه بیا محمد فاتح ته قسطنطنیه ونیوه مرکزونه ختم شو نو دوی بیا کوششونه شروع کړل نو د هغې د ازادۍ لپاره دوی دا جنګونه کړي صلیبي جنګونه فرانس کې د دوی حکمراني وه حکومت و انیول شوی نو روم خو یې دوی نیولی نو دغه فرانس نه بیا مسلسل دا جنګونه شروع شي د مسلمانانو خلاف او خپل مقدس زیر آزادولو لپاره روم آزاد کو قسطنطنیه آزاد کو دارنګ قدس بیت المقدس ته دوباره وایو ځکه بیت المقدس داسې ځای دی چې په دې باندې د ملت حنیفیت دا درې واړه مذهب داوا لري ملت حنیفیت څو مذهب دي کما يهود عيسایان او مسلمان دا ملت حنیفیت دي نو په دې ځای درې وانه دا ولري يهود هم زمون دي عيسایان هم زمون دي مو زمون دي حقیقت کې زمون دي دې سره په خوا موږ زمون ذکر دی چې دا هو چونکه د نبوت کار او د خلافت کار چا ته حواله شوی امامت دې امت ته نو هغه مراکز به هم د چي چې څوک خلافت کوي په دنیا د چا دورانیه وي د امامت خو دوی هغه دعوه مغاسې زړه لري دغه دا قصي به دا وربند کونډک دا بل کوله داسې جدا نو هغه دقه حالاتو بدلی غستو د پاره د جنگونو شروع کړی دی جنگونو ته صلیبی جنگ دی صلیبی جنگونه چې شروع کړل نو دی صلیبی جنگونو کې دوی روم واپس واغش ځکه بیا مسلمانان آخر کې کمزوري شي زمونږ بنو عباس دا خلافت کمزور شي د خپل کې اختلاف شکار شو بس بغداد دا سره محدود شو چې هغه طرف ته زمونږ د مسلمانانو خلاف دو طرفه جنگ شروع شو یو جنگ منګولیانو شروع تاتاریانو هغه جنگ را باندې دې طرف نه مسلط شو منګولیا د طرف زموږ دا علاقې دا ټول متاثر شو خوارزمی سلطنت خراب شو سلجوقي سلطنت خراب کړ واړه واړه ملکونه او ریاستونه هغه ووال بغداد او سمرقند او تاجکستان او دا دا ټول ملکونه ووال ترکمنستان او دا ملکونه او بیا ورو مخکې تل تر دې چې بغداد ته نو یو طرف ته مونږ باندې جنگ د منګولیانو له طرف نه شي دا مسلمانانو خپل سسته او د خپل غفلت او اختلافاتو ته ورشي او بل طرف نه جنگ باندې د مغرب د طرف نه شروع شي صلیبي جنگونه شروع شي کله کله به داسې وشي چې د صلیبیانو او منګولیانو مسلمانانو ته اتحادونه وکړي نو دو طرفونه مونږ باندې جنگ شروع شو نو دوی دې صلیبي جنگونو یعنی دې د مذهب په نوم پورته کړي دا جنگونه د مذهب جنگ دی د اسلام او د عیسایت جنگ دی یعنی نوم د مذهب ورکړ صلیبي جنگونه دې وجه نه خوش چې کله افغانستان باندې اول حمله کوله او طالبانو حکومت ور راغله او ورلډ ټریډ سنټر یې بانه کړه او وی اسامه دیشګر دی او القاعده دیشګر ده او دی موږ لرا کې طالبانو انکار نو ورکو نه بیا حمله بوش نو بوش هغه وخت یو خبره کړې و لینه وته و او دا د صلیبی جنگونو آغاز دی د بیا د صلیبي جنګونو اواز لګولی و دا د صلیبي جنګونو آغاز دا بیا زموږ مذهبي جنګ شروع شو نو ظاهر کې ولا نوم مذهبي نه ورکوي خو ارادي سړي خلی نه وتی دا د مذهب جنګ به شروع کو بیا د مسلمان خلاف بشتاوی چې دا زمو د صلیبی جنگونو آغاز بیا دوباره ځکه بوش په دې کې ډېر سخت مذهبي سړی و بوش خو پوره مذهبي و د پوره د عیسایت تعلیم حاصل کړی او د ډېر متعصب عیسائی نه هغه دا سلیبي جنګونه بهرحال دغه سلیبي جنگونه چې دغه په نتیجه کې ما رومي هم ځان لا واپس آزاد کړ ځکه خلافت کمزور شو او دویم قسطنطنیه دا څه شو قسطنطنیه وسره دغه قدس قدس هم قبضه مسلمانان د بیت المقدس ونیو د صلیبي جنگونو کې نیول شي او ډېر مسلمانان شهیدان کړه په شام او قدس کې بیا د هغې د ازادۍ لپاره نورالدین زنګي او عمادالدین زنګي جهاد شروع کړو او اخر صلاح الدین ایوبي قدس دوباره آزاد کړ دا غینا نو دغه صلیبي جنگونو اوس د دې صلیبي جنگونو اهداف سری د دې مقاصد سودا جنگ ولې زموږ خلاف شروع کړو دا دومره تمهید ما تاسو ته دې لپاره وی چې تاسو صلیبي جنګ وپېژنئ صلیبي جنګ څه مقاصد نصرانیت کی شا چونکه دا صلیبي جنګ د عیسایت نه ده د عیسایانو د عیسایت پرچا لپاره شو دویم مقصد ہے ایشیائی مسلم ممالک پر قبضہ کرنا ایشیایي څومره مسلمانان ملکونو د ایشیا د ایشیا راټوله کړه د دې ملکونو قبضه چې دا ملکونه به څنګه نشي بل مسلمانوں سے انتقام بالخصوص ان مسلمانوں سے جنہوں نے صلیبی صلیبیوں سے جنگ جنگیں لڑی اور یورپ کے اندر جنوبی فرانس تک جا پہنچ دا چیل میں ہجرے کے اندلس فتح شو طارق بن زیاد چې کوم تللی دی د لوی کمانډر او دا رنګ بل وسره سویا موسی بن نصیر دا دوا دا مسلمانان لوی کمانډران دی تلیو او جبل اټر چې ورته ویل کی جبل الطارق په دې غر باندې دی وړي دی وو بیا مس کې چې دینو سمندر او دی په کشتو لاړل او کشته اوس وځولې دې د پاره چې نجیب خلک وبا حاضر نران عظم به او پر بس بیا نشاته کېږي دا کشتۍ دې له سوځولې وې چې فوج ته وې مسلمانانو مجاهدینو ته دا دې لپاره سوځوو چې دا هم خیال رانشي چې موږ واپس په تېښته ځو بس یا به ملک فتح کوو او یا به شهادت ورکوو بس نو طارق بن زیاد او موسی بن نصیر دا ډېر لوی بهادر جرنیلان د مسلمانانو دوی دغه اندلس ونیو بیا ورو خو زیات شو په اولې لږه علاقه بیا ورو ورو نو هلته بیا د مسلمانانو حکومت قایم شو دا د بنو امیه خلافت بیا اته سوه کاله اندلس اصفهانیه په دې کې زموږ د مسلمانانو حکومت اندلس او دارنګ اصفهانیه دا ده دا زموږ د مسلمانانو اته سوه کاله خلافت دوی دا اندلس واپس راست ځکه دا اصل دا عیسایانو ځای مغرب دی دا یورپ دی واپس یې سره شته سوي سره دی اندلس اصفهانیه عالم اسلام کې وسایل پر قبضه کړ بلې هدف دا و چې د مسلمانانو وسایل قبضه کړي ځکه مسلمانانو سره ډېر زیات وسایل دي الله ولا ورکړي مسلمانانو کوم ملکونه دي تیل ډېر زیات دي ګیس دي معدنیات دي الله رب العزت دې مسلمانانو لا ډېر بهترین محل وقوع ورکړي مسلمانان ملکونه ډېر خزې باندې پراته دي سمندرونه ورسره دي سمندر د تجارت لپاره پکاري او بیا خصوصا سمندرو کې دا سو زین مسلمانان سره دي چې هغه د تجارت لوی مرکزونه دي او د تجارت شهرک دی چې د یو سمندر نه بل سمندر سره لینک او لار ده مغرب چې زموږ د مشرقي طرف ته راځي نای سره لار نشته سمندري خپل بهیر روم یې نه بهیر روم نه چې را اوړي بحر احمر ته نقشه کې هم ذهن کې شته که نه اوس نو د بهیر بحر روم نه بحر قلزم وغیره ته چې راوړي نو په نهر سویز راوړي نهر سویز مصر کې د مسلمانانو سره دی دا شهرک دی د تجارت دغه بل زیره ترکی سره چایتا ابنای بار فورس وای هغه ابنای بار فورس ترکی سره دی دا مسلمان سره دام د تجارت سمندر یو بل سره کنه کوي او تړي دا مسلمان بل ابناء هرمز دی ابناء هرمز دی ابر عرب امارات سره دی دغه ځای کې دا دریوانا زمونږه د دنیا د تجارت سمندري لارو شهرګونه دي او دا دریوانا هم ځای مسلمانانو سره نو سمندری بهترین علاقې زین مسلمانانو سره بهتر جغرافیه مسلمانانو سره وسایل مسلمانانو سره د دې مقصد دا چې موږ په دې صلیبي جنگونو کې د عالم اسلام په وسایلو قبضه بل دام پکې مقصد یهود امزان سره په دې کې بای زینو کې اتحاد کې اغستیو نو یهودیوں کے ناپاک عزائم کی تحقیق و تفشیش اور قدس کی بازیابتی، ګریټر اسرائیل، بل دا چې په کې دا مقصد هم و ګریټر اسرائیل جوړول. ګریټر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل. عظیم تر اسرائیل دا ما مخکې ویلو تفسیر دوران چې بین الاقوامی نظام او خلافت قائمولو د پاره دا ذمہ داری د ملت حنیفیت پرو سره دا دا یهودو ته دا ذمہ داری حواله شي نو یهودو د موسی علی السلام په وخت کې جهاد نه کړی شو ورستو بیا یوشع علی السلام اولنې پیغمبر د بنی اسرائیل چې جهاد کړی نوجوانانو د یو اسلامي ریاست بنیاد ایښو د جبابرو نه عمالقو نه قدس اریها دا علاقې قبضه کړې دغلته اولنې سټیټ او ریاست د یهودو لاس ته راغی بیا د تعلق په وخت کې د دې د آزادۍ جنگ شوه دا دوباره قبضه شوه ناغه دوباره آزاد داوود علیه السلام په وخت کې توسیع وشو د سليمان عليه السلام په وخت کې دوی هغه بین الاقوامي ریاست مملکت خلافت قائم او یې نوم یې سليمان عليه السلام له نوم خو اسرائیل ځکه د يهودو کنه اسرائیل کنه نو دوی د هغه اسرائیل د سليمان عليه السلام په یاد کې د موجوده اسرائیل جوړ کړي خدا په دې اکتفا نه کوي دا الیکشن ټوکړه نیولې ده دې وخت کې ریاست ده دی ودا سره جوړول غواړي د دې د خیال مطابق ګریټر اسرائیل عظیم تر اسرائیل یعنی بین الاقوامی سره خلافت به بیا جوړه د دې داسې ارادي او هغه د پاره د مون سره موجوده بیت المقدس کما ایریا چې فلسطین دې خوا شام، اردن، سعودي کې مکه، مدینه ته هم په دې نقشه کې راغلي چې دا موږ څه جوړو ګریټر اسرائیل څو ورځې مخکې د اسرائیل وزیر دفاع قدس ته راغلی او بدمعاشان دي اوس هم راځي ځي راځي اسرائیل خوا جدا دی فلسطین کې دی دا بیت المقدس مسلمانانو ته هغه داسې بس مقبوضه غونډې دی لکه زمونږ دا کشمیر چې مقبوضه کشمیر داسې حالات دي نو قدس ته راغلی نو هلته یو بیان ورکړ اوس اوس د روژې نه مخکې بیان یې ورکړی و چې فلسطین نومې قوم نه مونږ منو نو دنیا کې د دې څه حیثیت شته لکه به ګوره فلسطین له صفر کې طرف ورک پای باندې ډېر لوی هنګامې وشي تاسو نه خبر مسلمان عرب ممالک چې دا خو دوی بیا د جنگ اعلان مونتاو اسرائیل او یهود وا خبره دا چې و چې هغه نو زور واغش افغان متحده یو ځای بل ځای کې چې هغه خپل مغرب هم د دې خلاف شي امریکې په بیان ورکړ برتانیې ورکړ چې د وزیر داخله دا بیان د دنیا جنگ طرف ته ورځي او د دې دا بیان غلط دی او دا څه واس دا چې را میتوم نه کې نور خو یو دی په هر حال دا اسرائیل دی به عظیم تر جوړولو خوب لري خوب دوی نو دا اوس داسې قسمه خبرې چې فلسطین هم ختم کی او قدس هم قبضه کی بل د دوی د مذهبي ذمہ داری ګڼي یهود د مذهبي فریضه زموږ دا نه کنه لکه د خلافت قیام او د اسلام نظام دا زموږ ذمہ داری ده کنه دا سیم دا مذهبي ګڼي دیني ګڼي دا لپاره کوشش هم کوي نو هغه مذهبي فریضه ګڼي دا رنګ بیت المقدس باره کې وایي چې دا اصل کې هیکل سلیمانی دی سره یو لفظ استعمالي سره هیکل سلیمانی دا اکثر طالبان ته هم چرتا نور انوار کې اوزل راځي هیکل لفظ استعمال شي دا سه هیکل پیچنه هیکل سلیمانی نه هیکل سلیمانی دا دیوی مو په بیت المقدس نعوذ بالله روانو او په دې باندې با د يهودو مذهبي عبادت خانه جوړو چې کومه سليمان عليه السلام په وخت کې د يهودو وا اي تسوي هيکل سليماني هيکل ویل کېږي دا سي غوړ او مجسم شي ته چې ډېر غوړ شي افریت او غوړ نو هغه غټه عبادت خانه د یهودو په دې ځای جوړو دا روانه نو دې مسلسل لګیا دي د قدس متعلق چې بیت المقدس طریقې سره قبضه کیو که قبضه لکی چروانی کی کرونا چې راغلی وه په کرونا کې خفیه رپورټ دا دی په دې خلکو کالمي لیکلې وي چې د کرونا دوران کې ټول جماعتونه مسلمانان کورونو کې بند کړل جماعتونو له مرزه کرونا او سماجی فاصله ساته کم راځه ناول خو ډیره سخته او بالکل جماعتونه ټول بند زموږ د ممالکو کې خو مسلمانانو کلو باندې والا د خبر شي نه دي چې کرونا سي ولیکن دا و چې خاریو کې نو یو ورځ یې ډیره سخته بالکل د جمعې ورځ او جمعې اعلان کو جماعتونو تمراز نو جمع خلکو د وخت نه مخکې مخکې اخوا دې خوا وکړي او عرب خو چونکې ډېر غلامان دي نو عرب باندې پوره اثر نو هغوی خو په میاشت میاشت جوماتونه بند قدس بند شو حرمین بند شو څومره لوی زور دی دا وی کنه د خپل زور خو د امت ته مسلمانانو ته چې تاسو جماعتونو د چا لاس کې دي ها زموږ لاس کې موږ چې کلو غواړو بنده وې موږ کلو غواړو کلاو ای خپل بدمعشي غي دغه د کرونا دوران کې دا رپورټونه مشته چې د بیت المقدس بنیادونه دوی ځای په ځای کچه کړي یلته وی کرونا دا بند شي دغه قدس ته خطر نو د قدس د تعمیراتو بنیادونه خرابولو لپاره چې بس اسې ولاړی معمولی جټکې سره هغه سره ترز را پروزي چې را پرې ودوه ته چې اوسه تاسو د خوښه سره خپل تعمیر کړ دا وی مذهبي فریضه ځان لګړي چې موږ به د بیت المقدس په ځای څه جوړو ها هیکلی سلیمانی نو دا غشې د ګریټر اسرائیل وغیرہ دا اهداف او باندې باندې دی لګیا دي کار کوي دا خو د دې د صلیبي جنگونو اهداف بیا صلیبي جنگونه شروع شي اول جنگ صلیبي دا داسې شوې وه چې د دوی یو راهب دی راهب پېژنئ پادري د عیسایانو مذهبي مشر ته وایي او راهب د یهودو هغې ته ویلي کېږي ها نو دی یو راهب قدس زیارت لراغلی یعنی د بیت المقدس اچھا واپس لاړ نو یورپ کې مغرب کې ډېر داسې اشتعال انګیز تقرونه شروع زه پته تاسو په آرام ناس کې قدس زمو مقدس ځای دی مون خلک ته نه پریدیو اول تدا قدس کې چې زمونږ دا مذهبي کوم شعار دی او مذهبي شي نه دی دا غي به حرمتي شروع د مسلمان به حرمتي کوي په دې طریقې دا یورپ را پاس دې لپاره چې قدس په دوباره 1900 قبضه دا 15 اگست 1025 عیسوی کې د دې سړی کور لګولیو او د دا یو پوکو عیسائی اربن یو زیر وینس په دې ځای باندې اول د صلیبي جنگ اعلان په پوپ کړ پوپ پادری ولی مذهبي وکړ مذهبي جنگ چې د مذهب په نوم دا ټول را پاس دا زموږ مذهبي فریضه نو په هغه په اعلان او د فرانس حکمرانو هغه وخت پاتشو ګارد فرانک د لکونه صلیبیان راجم کړل او شعبان 455 میں ہجری کی چیسوی ایک ہزار ایک ننانوے جولای کې جنگ شروع کو او رالل دلته مسلمانان خپل منځ کې اختلافات وکړي خود سي د مسلمانانو نوم یو بیت المقدس چې عمر رضی الله عنه دور کې لاس تراغلو اکل دوباره مونږ عیسایت نیو نا 1099 دلته خپل صلیب نسب کو خپل جنډه نصب کړه او 70000 مسلمانانه دن صرف په قدس کې شهیدا مسجد اقصا دا بیت المقدس زمونږ ونیول شو دا د صلیبی جنگ اولنی جنگ ابتدا چې دې کې موږ بیت المقدس قبضه کړ نو عمادالدین زنګي، نورالدین زنګي او صلاح الدین ایوبي دغه وخت ډېر نېکان، بهادر او سلاطین وو. دوی راپاڅېدل. اګر چې دوی د مسلمانانو د ملکونو کمانډران وو، خو هغه بادشاهان بې خونده شوي وو. مصر وغیره داسې برای نام بادشاهان ناست وو. نو دوی راپاڅېدل، نو دی عمادالدین زنګي، د بیت المقدس سقوط نه 26 سال بعد سونه شپږیش کاله بعد په 1124 کې موصل د عراق یو ځای هلته یو خپل خدمت خود مختار آزاد حکومت قائم کړ ځکه هغه وخت بادشاہان به خوند وزدلو ای د قدس د دوباره باضابطه اړو څه سوچ نه کوو نو دا کمانډر د چې حکومت جوړ کړ خپل موصل او دغه ځای نه د صلیبي جنگونو خلاف جهاد شو دا ولنې سره د خلاف پاسې ده ماد الدین زنګي ډېر لوی بهادر د تاریخ کتل غواړي بیا دوسری جنگ عظیم د خو جهاد شروع کو د سلیبیانو خلاف اول پاسیدون کې سره سوګ دی اما د دین زنګی دی چا چون نشو کوی دا بچان دلګان چپ ناس به غیرت حکمرانان ډیر پاسه دویم جنگ بیا وشو نو دا عماد الدین زنګي بیا وفات شو د د زوی نور الدین زنګي دا بیا ډېر لوی بهادر عالم د د پلار هغه شروع کړی شوی جهاد اجاری وسات او زنګي خاطر خاندان د دې حکومت بس فتوحات شروع کړل او چې دې دویم صلیبي جنگ څنګه وچړل شو نو پدې کې ولکونو د جرمن او د فرانس سپایان فوجیان راغلي او قیادت بیا د سنت برنار ډولوی هفتم دا په قیادت کې حمله شوه ولیکن دا و چې نور الدین مقابله وکړه او دوی 1149 کې مرو پس پالاړ څه نقصان نه راځي خدا و دیو ته دیوال خود اسلامي سره ده په نور علاقو ته به ته دیوال جوړ شو به وال پشاوه مخکې فتوحات نشو نو تیسری صلیبی جنگ دریم کې صلاح الدین ایوبی بیا راغی دا صلاح الدین هم داسې د مسلمانانو یو کمانډر و د ملکونو ادا سې وکړل چې مصر او شام دا مسلمانان متحد کړل او یو حکومت جوړ کړ او حدی یو علاقه انتمارکه وشو او د شام د عیسایانو طاقت فنا که ځکه شام کې عیسایان وغیره او رجب 27 رجب 583 یعنی د ستمبر میاش 1187 کې بیت المقدس دوباره بیت المقدس دوباره چا پتا کړی سلام الدین ایوبی اوس هم خلک کله کله وایي تقریرونو کې به مو اورېدلي مجاهدین دا خبره کوي چې د قدس لپاره بیا یو صلاح الدین پکار دی ځکه چې صلیبیانو نه فتح دي شوي او ته یو جنگ نه دی کړی د دونه مسلسل جنگونه کړی دي چې اخر کې بوډا شوی یو ورځ د صلیبیانو جنگ روان نو په دې کې جمعات کې ناس نو ټول شپه په عبادت اخته سلام دی او جماعت کې ناسو د قدس د فتح لپاره ده نو ټول شپه عبادت جړاګانې او وی چې بار روت دا زمانه یو بزرګ وو هغه ته وی سبا له جنگ لزما دعا کاوه چې دې مخ ته وکتل سترګو کې پوښې د سلاوتی هغه بزرګ ورته وی زما دعا ته ضرورت نشته د سلطان جړا او اوخ کې د الله دربار کې قبول شي فتح برازي او د جنگونو کې اخر کې بوډا شو د فوج و تبار بار وې تمزا او نه دا کې دې نشي چې قدس قبضه او زری بارام کې څلورم صلیبي جنګ د جرمني حکمرانو هنري ششم څلورم جنګ صلیبي جنګ هغه بیا راغی ګیارہ سو پچانوے کې دی بارام نه کېناس په شام باندې حمله و خدا ته یو علاقه ده او کا هلته چې راورسېد مردار شو مړ شو او دا مهمه ناکام شو بیا دینه بعد پنځم صلیبي جنګ بارہ سو اکیس کی بیا دوی تیار شو ځکه دوی شکست یو خور بیا به سمود آباد ځان تیار که بیا به راغی صلاح الدین ایوبي وفات شوی و نو د هغه واره بیا بادشاه و الملک الکامل او د هغه وروڼو بس دوی خو مضبوط جنګ وکړ ځکه د اتر په نقش قدم نو صلیبیانو له بیا د پنځم صلیبي جنګ کې شکست ورکړ دا مسلسل دی عملې کوي دا جدا جدا جنگ دی او دی ورنه شکست ورکړ شپږم صلیبي جنگ 1288 دا دا جرمني بادشاہ دی فریډریک دوم دا د د په قیادت کې فوج راغله خدای نو بیا مسلمانان لږ مرعوب شو او په قدس یو معاهده وکړه جرمني والا سره خو اتلس کاله بعد بیا د مصر بادشاو ایوبي سلطنت دی کنه د ایوبي سلطنت صلاح الدین ایوبي بنیاد یې خره په دې کې حکمرانان راځي راځي نو ایوبي سلطنت د مصر حکمران الملک الصالح ایوب هغه خوارزمیانو سره اتحاد وکړ خوارزمیان دلته زموږ د ماوراو نهر کې زموږ یو سلطنت خوارزمیه په تاریخ کې و دوی دواړه یو ځای شو او بیا دا قدس صلیبیان نه قبضه کړه ځکه څه معاهده پکې شوې وه چې بس تاسو هم پکې یو موږ هم پکې وو نو دوی چې رالل په شپږم صلیبي جنګ کې ته بالکل بیا واپس واشي او پیرنګیان غزا چې ورته وي غزا اوس هم شته کنه فلسطین کې ځای غزا غزا کې پټي سمندر سره خواږه اوس هم دا د مسلمانانو ځای دی او غزا باندې اکثر جنگ دي ځکه دا غزا کې اکثر مجاهدین فلسطین د پاره د جهاد کوي جنگ دا غزا کې ډېر مجاهدین دا ځای نه پوره مزاحمت کیږي اوس هم دیو جن د غزا مسلمانانو باندې خصوصا نوجوان باندې قدس ته تلو باندې پابندي ده دا یو دوه درې کاله مخکې زموږ اشمس صاحب وی ما سره یو کس رابطه وکړه په ټیلیفون عربو هم دا دغه فلسطین نوجوان لکو وی د غزا غزا نه ټیلیفون وی چې اصول سنت مې پکار دی د شیخ القرآن رحم الله یما وته وی چې لکه اصول سنت او ته او دا څنګه په دې خبر شو او ای چا سره ملي دی او چا راته تذکرہ کړو نو دا اصول سنت کتاب برا د څنګه ملوي ما تاسو کو د کوم ځای وی چې د غزه د فلسطین بی بی امر ته چې خدا سیو کا چې دا د غزه دا ویډیو خدا سره لګونی سره توخه غزه نو دا سره تا ویډیو ویډیو ما ته ته قدس ته ځي وی کنزل دی یهودو پسیو چې موږ چرته تلیش نوجوان الک چې سو پوری بوډا شي ني غالبا پچاس سال کا سونا هغه پورې نوجوان قدس ته بند دی نشي لکه نوجوان چې دی بیا جهاد کوي نه دا غزا اوسم د مجاهدینو مرکز فلسطین کې نو دا غزه کې د فرنګیانو انګریزانو شکست وکړ شپږم صلیبي جنگ او واپس قدس مسلمانانو ته لاس راوړ وم صلیبي جنګ د فرانس یو باچا دی بیا سنت لوئس دا الغز الفکری بانی دی سنت لوئس بیا پاپای روم را تیار او ته وی چې دا زموږ مذهبي فریضه ده پاسه جنگ وکړه نو 1284 کې د وم صلیبي جنگ لراغی او منصوره زیر هغه مقام کې مسلمانانو سره جنگي خود شکست وکړ چې شکست وکړ نو گرفتار شو د دې عیسایانو بادشاہ د فرانس سنت لوئس دا گرفتار شو سلور کالا مسلمانانو جیل کې وو به مسلمانانو آزاد نو دې بیا اتم سلیوی جنگ بیا راغی دا بېمان سنت لوئس او دا سیو شو چې د 1270 کې جولای د بیا د جنگ دوران کې بیمار شو چې بیمار شو واپس لاړ صلیبی جنگ و اختتام شو بس اخیری جنگ خو ده د بیمارۍ د وجې نه واپس لاړ او نامراده لاړ دغه وخت کې بارہ سو اکن نه کې د مصر باچا د الملک الخلیل د شام د پوره علاقہ چې د عیسایت او غي خاتمه کړ او بیا دا سره سنت لوئس د دې ځای نه چې واپس لاړ بیمارو نو مردار شو مړ شو خو د دې مرګ نه مخکې د یو خبره وکړه ادا الغزو الفکری بنیاد کې ورموی دا صلیبی جنگونه دراصل د الغزو الفکری بنیاد د دې شکست د کوم تاریخ کې څه ویلي چې د بار بار شکست خوړلو نه بعد دا جنګ شروع شوی نه د صلیبي جنګونو کې شکست نو دا سنت لویس د مرګ نه مخکې چې بار بار شکست نو خوړل نو په دې پوه شو چې مسلمانان اوس میدان کې نه وایي کېږي نو د دې خلاف فکری الغار پکار فکری جنگ پکار نه نظریاتی جنگ او دې لپاره تیاری پکار نو خپل وصیت نامه کې دا شفارستونه وکړه چې مسلمانانو خلاف با سلور کار کول وای مسلمان نور میدان کې نواری کی دې لپاره نظریاتي جنگ شروع کې یو سبق وای مسلمان حکام کې درمیان کوټ ډال یو کار دا وکړه چې څونه مسلمانان حکومتونه دي او قرانان یې کې دنه پوټ واچي یو بل سره واچي نو سمیشه د پر دي دغه څه مسلمان اتحاد ته نه پری چرته چې مسلمانان ملکونه یا مسلمانان خپل ملک کې دنه یو کیږي نو دوی څه کوي روانه اتحاد ته نه ځکه چې دې کله یو شوی بس بیا زمونږه کار خرابي نه یو خو بدا کړ دا يهودي پروتوکول چې ورته وي پیژنې يهودي پروتوکول دا 1700 کې عیسوي کې د يهودي یو غټ اجلاس شوه پای کې د ګریټر اسرائیل نقشه پیش کړې و چې موږ به ګریټر اسرائیل جوړو عظیم تا او هغه يهودي پروتوکول نومي کتاب کې دا ټولې خبرې دی میټینګ شو او 24 پروتوکول دی سلیریش خبری هغه کتاب یو دی پروتوکول د انګلیش کې بیا یو زنانا خزه انګریزا هغه لاس تکړه بیا چې دلته راغی نو اردو کې ترجمه شو بیا شیخ کابل ګرام رحم الله بابا باندې تذکرہ کوله نه وخت مو په ډېر مشکل غ کتاب پیدا نو یې شاته ګډمن اول زره بیا چاپ کړ بیا خو څو څو زره نور طالب سلیم خان نه بیا چاپ شو نو هغه يهودي پروتوکول شیخ به ډېر حواله ورکول نو يهودي پروتوکول کې دا خبره ده اې کې دا دي چې څونه مسلمانان حکمران دي سونه مسلمانان سرکرده خلک دی غټ لیډران غټ غټ خلک دی چې هغه د اسلام د پاره د دفاع د پاره د جهاد د پاره سکار کوي نو سبا کوي اول با اغي خپلوي ذهن بوره بدلاوي کاغه غلامی نه قبلې بیا د پیسو د خزو لالچ ورکړي کپاغي نو نشي نو به اوج دا یو پروتوکول دی نای کې سردام دا چې مسلمانان به اتفاق او اتحاد ته نه پرې دی په ټول عمر خپل کې اچاوي دا کې چې کله یو شي نو بیا دی دنیا باندې حکمرانی کوي او زموږ حالت بیا خرابې دا د یهودي پروتوکول کې ډېرې خبرې لیکلي نه یو پکې دام دا خیلی مبنیات کم جماعت ته دی وخت کې دلته پاکستان کې اشاعت دی اشاعت خلاف سونه پروپاګاندا شو کلا دانسته او غیر دانسته تور فتوی ورکړي کی کلا آل سنت نه دي کلا وي منځ ورپسې نه کی دا خبره دا اصل عقل وبا ولی د نظریه عقیده په بنیاد کوم جماعت چې نظریاتي خلق تیارای او د دې نظریاتي خلکو سره نه نه نظریاتي خلق ختم دي هغه جماعتونه ترقه ته مخکې نه پرې یکی پوټ ټوټ پیدا کی اب بدنام کې دا کار نو یو خبر دویمه داشت دریمه مسلم معاشرے کو فحاشی اخلاق باختگی اور مالی بدنوانیوں کے ذریعے کمزور بنانا بل دا چې مسلمانو ملکونو کې معاشره خرابه ده فحاشي اوریانی مالی بدنوانی دا حکمرانان کرپشن او پدې اخته کې پر رشوت او کرپشن دا دا زمو حکمران چې دا کرپشن او دا مالی بدنوانی کوي کنه دا ول دوی ذهن جوړ دا دوی ور بار ور کوم چکرې ورکی پروتوکول ورکی شراب کباب پیږي خزي وته وګړی راو غړی پیسې دولتونه ورکی بس دوی دې خوان والی چې دراشي بس د قبیا کوي نو چې کله کم حکمران کم افسر اپوانو دان وخت شي که په شراب او کباب اخته شي هغه کرپشن او رشوت شروع کی نه بیا د دین او د ملک او د قوم خدمت بیا نه کوي حضرت ځان ته ګوري نو ایتو او معاشره کې فحاشي او بد اخلاقی راشي نو چې کله په یو قوم کې فحاشي رااله هغه قوم بیا جهاد نشي کولی بوزدل شي نن مسلمان بوزدل شوی د فحاشۍ د وجه د مالی بدنوانه د وجه او دارنګ دا دنیا پرسته د وجه بل غزا سے انتاکیا تک ایک وسیع متحد متحدہ یورپی حکومت قائم کا غزا سے انتاکیا انتاکیا هغه برا ترکی پورې ځای دی دغه کې انتاکیا مو څه ودرې یا بمیا نو دا دی ترکی طرف ته ځای غزا بیت المقدس ما یې تذکرو د دې دنا غزا پورې یو داسې حکومت قائمول غواړي چې هغه دا یورپ په رحم و کرم چلی لکه د اسرائیل نه دی کنه اوس نو داسې حکومت اوس ظاهر کې هغه د عیسی دغه دی د یهودو دی ولیکن ټول پرهم کرم د چا روان دی د یورپ د امریکې د برتانیې پرهم کرم یہ علاقہ موجودہ فلسطین اسرائیل اور شام پر مشتمل ہے دا دغه علاقہ صلیبی جنگوں کے نتائج سے یورپ کی فکر تبدیل ہوئی هغه زموږ خلاف نظریاتي او فکري جنګ شروع کو او علمي هتیار تیار کړ علمي هتیار چا په ذریعہ تیار کړ د مستشرقین او رسورش په هر حال دا مونږ دې لپاره وې صلیبي جنگونو ستاره کو چې دا اصل دا کوم جنگونو بنیاد ده دا کم جنگ دنیا الغزو فکری دا صلیبی جنگونه شیو کله دوی شکست وغواړو نو دوی دغه د فرانس باچا سنت لوئس دا نظریه پیش کړه چې اوس مسلمان سره د میدان جنگ نشو ګټه لہذا د دې خلاف فکری جنگ پکار نه دی آغاز شو او آغاز بیا د چا په ذریعہ وکړ د استشراق علمی هتیار ولې دوی تیار هتیار خو پیژنې یو د میدان هتیار دی ټوپک کوتا او د علم د میدان هتیار سره کتاب علم نو علمی انداز کې بیا د دې زمون خلاف جنگ شروع کړي د شروع د استشراق نه وا ستوي ان شاء الله سبب